شپږ شپږ خبره او د هر باب شورو په داوه د توحید او ور سره هر باب کې ردو داغه مشهور شوبهه د عیسی علی السلام متعلق چې ابن الله ده یو جواب اول باب کې کړو چې دا د متشابهاتو نه ده دویم باب کې جوابو چې دا 10 من البغات او او عاجزی بیان شروع کړو د آل عمران تفصیلی امرات عمران داغی عاجزی قالت قالت امرات عمران رب انی نظرت لك ما فی بطنی دویم عجز د مریم عاجزی د مریم هم دای په زمن کې د عیسی علی السلام او یو 33 نقطه دلته د عجز د عیسی علی السلام ذکر کړي د عیسی علی السلام عاجزه کې داغه اول عام بیانونه تقریرونه کول پوه شو چې دا زديان دي نه مني نو بیا خپل مرګري ته جدا کړ ځکه اصل کې عیسی علی السلام الله را لېګلو ته بنی اسرائیل یعنی د يهودو اصلاح لپاره خو يهودو اون منله خبره نو ځکه تیزان له دړډل بیا جدا کړ فلما حس عیسی منهم الكفر قال من انصاری لله دا انصاری لله دا د جدا ډاله شوس يهودو کې دویم ګروپ شو بس يهود يهود پاتې شو او دا نصارا شو نصارا او ته نصارا دی وجنوي چې عیسی علی السلام आवाज کړي او من انصاری نو چا چې نصرت کړي دی نو هغه ته نصارا ویل کی من انصاری الی الله حواریین وی من انصار الله یو او بل طرف ته يهود چوکت چې عیسی علی السلام خو پورا یو دعوتی مشن او تحریک شروع کونو ومکرو دی تدبیرونه شروع د عیسی علی السلام د وجلو ځکه د اصلاح کولا نو داغي معاشره کې مغلطه وي عقیده کې مغلطه وي اخلاقو کې وي نظام هم کومه وخت د يهودو رایج او نافذو اغم ظالمانو سره د دې چې يهودو اهل کتابو او نظام هم ګډوډ شوی نو عیسی علی السلام دغه اصلاحي پروګرام شروع کړو يهود په دې باندې غوسه ودته دی ولی زمونږ د طریقې او د دین خلاف نو دی منسوبې جوړې اولی مولیان خلاف د يهودو خو بیا حق حقي نو دای پراپګانډو د عیسی علی السلام لار نشونی وي نو به ځان سره حکومت حکومت وقت هغه وخت کې چې کوم د يهودو حکمرانو ناغم خلاف کده ده چې ستا د نظام هم خلاف ده نو بیا حکومت خپل کاروای شروع کړي د د گرفتاره اډر یو دیونی سه گرفتار نو عیسی علی السلام بیا د دې حکومتي گرفتاره اډر نه بعد عیسی علیه السلام خپل تحریک خفیه چلول شروع کړ روپوش نو دی به یو شپه یو کلی کې بل شپه بل کلی کې او دعوت بهم د شپې کو خفیه تور به یو کلی ته لاړ هلته به خپل دعوت وکړو خو دغه کلي نه بیا شپه شپه کې ووت ځکه حکومت کارندې ورپسې اخته وی او گرفتاری کوله دغسې یو ورځ یو ځای ته تللی دی د خپل دعوت مشن دپاره هلته سیډي پوه شو منافقین خلکي چې عیسی علی السلام خو د پلان کی ځای کې دی نو حکومتي خلق پولیس وغیرہ سچي واره ورسید د گرفتارونو الله رب العزت ته د بروخي جو جبريل وسره او دی په خپل افسر مشر راکه خو هغه مردارک قران وی ولکن شبه لهم ناغي ته بس مختصرا اشاره کوي ومکرو ومکر الله ومکرو دوی تدبیر جوړ ک د عیسی علی السلام د وجلو خو مکر الله الله تدبیر کو دا بچکولو د عیسی علی السلام الا بچک او الله والله خیر الماکرین بهتر دا تدبیر کوونکو نه دی دلته وګوره مکر مکر دو ځل راغی خو د ازدادو نه دی یو معنا یو ځای مراد د بل بل ځای مراد مکرو تدبیر د قتل د عیسی علی السلام او مکر الله تدبیر د بچکولو د عیسی علی السلام په طریقه دا استخدام سره یو لفظ دو ځله راشي نو دې کې دوه طریقې یې تاکید کو یا تاسیس کا نو تاکید په ځای باندې تاسیس سره توسیس اولای دا تاکید نو دلته اول مکر د عیسی علی السلام د قتل دویم مکر یعنی تدویر د عیسی علی السلام د بچاو او الله خیر الماکرین اس قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیا دا د دې مکر الله تفصیل شو الله څنګه تدبیر کو د د بچاو ادا کنه اس قال الله کله چې ورته وی الله یا عیسی عیسی علی السلام انی متوفیکا تا پورا خلم ز ورافع او کایلی او پورته کوم دې ځان دا تا پورا خلم او پورته کوم دا شو د الله سره مکر الله د الله تدبیر بچې که په دې طریقه برې ته وخیچ دا د دغه مکر الله تفصیل دی خودل تبیا هم دا کم خلق چې د حیات د عیسی علی السلام نه منکر دي لکه قادیانیان او ای وفات ته قادیانه زکه وفات کړي چې ځان دلار خالی کړي ولې هغه وای هغه اخیری زمانه والا چې برازي غزم کنا نو چې عیسی علی السلام جمع دیو منی وی خو هغه راځي نو د بیا د ده لاره ځای په کې نه پیدا کېږي، نو دی ځان ته سیټ خالي کوي، نو سیټ خالي کولو لپاره وایي عیسی علیه السلام څه دی؟ وفات دی، دا دی وایي. دغه رنګ د دې نه علاوه داسې نور خلک لکه مسلمین وغیره دا هم یو ډله ده انتها پسند غوندي دي دغه مسلمین هم دا وایي چې عیسی علی السلام وفات استدلال له داسې آیاتونو نه کوي ویس قال الله یا عیسی انی متوفی کا تا وفات کوم وفات کوم نه د دینه د عیسی علی السلام د وفات استدلال خو دلته مفسرین دو تفسیر کوي یو د دې آیت تفسیر په تقدیم تاخیر سره کوي تقدیم او تاخیر آیات کې چې آیات کې تقدیم تاخیر دی نو انی متوفیک و رافعک الی بیا با عبارت داسی شي چې انی رافعک الی الان ثم متوفیک فی الاستقبال اوس د فل حال ځان ته اوچتم او آینده به وفات کوم نو وفات په خپل معنا شو خسکه تقدیم تاخير فی الحال دی برخی جوم او بیا چې کله خپل وخت راشي نو بیا به وفات کم نامونګم منو چې عیسی علی السلام واپس راشي وخت تیر کی حدیث مطابق 40 سال با د یو عادل انصافدار حکمران په حیثیت حکومت کوي نو عین آباد وفات کی نو انی متوفی کو ورافیو کایلیا انی رافعک الی الان ثم متوفیک فی الاستقبال اوس ته پورته کوم او بیا به وفات کوم او دا تقدیم تاخیر قران کې شته او دا د فصیح کلام خلاف نه ده فصیح کلام کې دا شي نه دی دا مګر ژوند د دنیا دی نموت و نحیا اے نحیا و نموت مونږه سوق جم دی کیګو دنیا ترازو و نموت او سوق دنیا نزو تقدیم تاخیر په تقدیم تاخیر سره با معنی دغش چې فلحال له پورته کوم آینده کې بده وفات کوم چا چې تقدیم تاخير نه دی ویلې ترتیب ته کتلی دي څنګه چې دغه ترتیب دی د قران نو بیا اغي مختلف اقوال د آیات حل کولو لپاره انی متوفی کا ورافعک بیا با تفسیر کبیر یو معنا کوي متوفی کا سمانا اے متم عمرک فلا یقتلوک متم عمرک زه متم عمرک زستا عمر پورا کوم سمره چې ستا دی دنیا کې ده نو فلا یقتلوک تا دوی نشي وجل ستا خپل وخت چې کم دی هغه به ته دلته تیرې دا یهود چې سونه زورو لګی تا نشي وجل او چې کله امکان زیات شد وجلو بره تیو خیچو دا مطلب چې انی متم عمرک فلا یقتلوک متوفی دا معنا پورا کول ته وای او دویمه معنا تفسیر خازن کړی دا او ای متوفی په معنا د نوم دی توفا نوم ته وای او د کېدل خوب کول دا معنا ده یا عیسی عیسی علی السلام انی متوفی کا زتا او د کوم ورافه او کیلیا او په دې خوب کې د برخی جوم نه څه مطلب ادا چې کپوی خدای برخي جوم چرته و نه یریږي لوی نظام او منزل دی کنه نو څه کوم او د کوم دی بر دی خېجوم د خوب په حالت کې تفسیر خازن او دا توفی په معنا د نوم قران کې استعمال لکنه سورہ انعام کې شتا 61 آیات درېمه معنا چې دا انی متوفی کا په حذف د مذاب سره ده تفسیر روح المانی او کبیرم دا معنا کړه دا سره اصل کې انی متوفی کا اے انی مستوفی عمل کا زه پوره کوونکی یم ستا دې کار او عمل لره ستا دا مشن او کار زه پوره کوم سر ته رسوم ورافیو کې لګي او تا ته برخي جوم مطلب کته بر لاړم شنو ستا کار وسی دنیا کې پورش حوارین به سر ته رسي دا روح المانی او کبیر کړي او بل قول بګیدار حسن بصری چې کوم مفعول ته دا متوجی شي نو هغه پوره اخلي دلته وګوره کنه متوفی کا باب ده کنه د توفا چاته مذاب شوی ده متوجه شوی کاف کا نو کان سوق مراد عیسی علی السلام او دې باب کې دا خصوصیت ته چې دا مفعول ته متوجی شي نو پوره اخلي نو ځکه معنی داش دا معنی پورا غستل دا مفسرینو هم معنی کړی او د باب کې هم دا خصوصیت نو معنی داش اے عیسی علیہ السلام انی متوفیکا ز پورا اخلمتا پورا اخلمتا روح سره دا جسد او جسم پورا اخلمتا تا پورا علم تا پورا اخلم ورافع کیلیا او پورته کوم دې ځان تا سو ګوري پورا اخلم تا او پورته کوم دې ځان ته بر آسمانونو خپلو ته ومطهرک او بچ کوم دې من الذین کفروا د کافرو نه فی الحال دی تا وجنی تا ته بچ کوم د عیسی علی السلام حیات د عیسی علی السلام دا د متواتر حدیثونو ثابت دیو جنا ابن جریر وای د عیسی علی السلام حیات بارک وی لتواتر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی نزول عیسی لتواتر الاخبار عیسی علی السلام جمده ده د وجه د تواتر د اخبارو د نبی علی السلام نه فی نزول عیسی چې عیسی علی السلام جمده ده بیا برازي او په دې بیا مستقل کتابونه شي شان ورشا کشمیری رحم الله په مستقل کتاب لیکل دي د عیسی علی السلام په حیات فوق الذین د پاسه د هغه کسانو کفرو چې کافر دي الی یوم القیامه تر قیامت پورې هغه حوارین او ستا تابعدار هغه به اوچتی د دلیل په اعتبار او یا دلته اتباو کنه مراد مؤمنان دي اصل تابعدار مؤمنان دي نو ګرځوما کسان چې ستا تابعدار دي ستا رسالت نبوت مني ابن الله د تنوي دارنګ او د يهودو بېمانو غونته ولد الزنام د تنوي ولې ظالمان وې دا ولد الزنا دي نوذ بالله نه تبو کدا خلق دي دا ګرځوم فوق الذين د بردا کسانو کفرو چې کفر کړي دی لا یوم القیامت تر قیامت پورې ودی بری ته بروالی نه سم مطلب په اعتبار د دلیل یادای د دلیل په اعتبار به تر قیامت دا خلق د ټولو کافرو د پاسي چې عیسی علی السلام عبد الله دی او رسول الله دی دي سره به دلیل ثم الیه بیا ما تمرجوکم واپس کېدل تاسو لري په احکمو فیصله وکم بینکم تاسو منس کې فيما پاغسه کې کوندوم فی تختلفون چې تاسو ورکه اختلاف کاو ځکه اختلاف کله دنیا کې نه حل کیږي نه الله وی زبس اخرت کې به حل کو فاما الذين كفروا دوس فیصله ده دا د الله هغه اختلاف فیصله او بدی طریقه کوي نو دا تخفیف دنیاوی او اخروی منکرین ہوتا چې عیسی علی السلام ته یا الہ وای ابن الله وای فاما الذين كسان كفروا چې کفر کړي او عیسی علیه السلام ته اله وایي، ابن الله وایي، فاعذبهم سزا به له ورکړم عذابا شدیدا سزا سخته فی الدنیا دنیا کې والآخرة او آخرت کې وما لهم او نه به وي دوی لره من ناصرین څوک د امدادیانو نه واما الذین بشارت آ کسان امنو چې ایمان راوړو پس چې عیسی علیه السلام عبدالله دی رسول الله دی ابن الله وتنوي آ کسان چې ایمان وروړو د عیسی علی السلام پر رسالت او ابدیت وعمل الصالحات عمل مکنیک نیک عمل دلته سره د عیسی علی السلام د عبدیت خلکو ته بیان ک نو فیوفی مجورم پورا باور کی الله دې ته د دې اجرونه مزدوره او الله والا لا يحب الظالمین نخو خی ظالمان چې عیسی علی السلام عبد او رسول نه مني بلکې ابن الله مني ذالک نتلو علیک من الآیات و ذکر الحکیم اثبات د رسالت د نبی علی السلام د رسالت اثبات د پاره نقطه وای ځکه د عیسی علی السلام واقع بیان شو دام د پیغمبر نه زړې زمانه ده 15 شپږ سو کال مخکې تیر شوه دی او دا غبل وطن حالات د سونو کال زاړه پیغمبر بیان کړ دا د څه دلیل دی چې دا وਹੀ پیغمبر ته کیږي کن ذالک ای ذالک البیان ذالک ذالک البیان دا بیان کم بیان د عیسی علی السلام د عبدیت نتلوه مون لولودا علیک پتا باندې دا من الایات دا د آیاتونو د الله ندی یا د دلایل د توحید د الله ندی دا د الله د توحید دلایل و ذکر الحکیم او دا نصیحت ته د حکمت نه ډک دا دانشمندې خبرې دي د نصیحت نه ډکه خبرې ان مثل عیسی عند الله جواب د شبهه دوی وی ابن الله زکره چې بغیر پلار پیدا دی کنه الله پاک د دې شبهه جواب که بغیر پلار پیدا کېدل دا د ابن الله کېدو د الٰه کېدو دلیلی نو بیا خو آدم علی السلام ته ملا هوا او ابن الله وای ولی هغه پیدایش خود دنم زیات عجیب او ناشنا دی نه پلار شته او نه مور شته ان مثل عیسی یقینا صفت د عیسی علی السلام عند الله د الله پنيز کما مثل آدم پشان د صفت د آدم علی السلام دی ام بغیر مور پلار پیدا ده دیم بغیر پلار پیدا ده نو کدا د ابنیت او دارنګ د دا اولوہیت دلیلی نو آدم علی السلام تم بیا ابن او الہ وای حالانکه هغه نه منه خلقه خلقه یا صوره شکل ورکړې ورته من ترابن د خورنه دې ته تشبیه د غریب بالاغرب وایي ښه تشبیه د غریب بالاغرب عیسی علی السلام پیدائش خو غریب دی ناشنا خدا آدم علی السلام اغرب دی دا نم زیات دا تشبیه د غریب بالاغرب شو تاسو دا غینه تعجب کوئ دا غینه زیات د تعجب د آدم علی السلام دی نو هغه الہ نه دی نو دا بسنګ الہ شي خلقه من تراب یا الحق من ربک دا حق ثابت دی ستا د رب د طرف نه کوم حق چې عیسی علی السلام عبد او رسول دی الہ نه دی نو فلا تک فلا تکم من الممترین ته مکیګه د شک کوونکو نه د د پدې عبدیت او رسالت کې نبی علی السلام مخاطب کړي د خمرات ته امت او عام خلق دی یا فلا تکون تمکیګه من الممترین د شک کوونکو نه په نزول د عذاب په منکرینو په دی باندې والله عذاب وروړي فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم د عیسی علی السلام اجازه بیان کو دا خاندان پینځمه خبره وشوه نو شپږم اخیری خبره د دې باب اعلان مباهله ځکه لوی مناظره وشو او وفد راغلو د نجران د عیسایانو پادریانو او نبی علی السلام سره په دې ابنیت د عیسی علی السلام خبرې کړي نو الله دا صورت راولېګ پورا مناظره بیان شو دای دا ابن الله د دې شوبې جوابونه وکړو توحید ثابت کا عاجزی د دې بیان کړه نوس بیا هم نه مني مناظره باندې ځان نه پړ نه غني نو بیا مباهله نو بل طریقه طریقه دا د اول دعوت ته نه مني مقابله کوي مناظره دا مناظره ځان پړ نه غني نو بیا مباهله وي ولیکن دا مباهله با په اصولي مسلو کې فروي کې نه فروي مسایلو کې دواړو طرفو ته دلایل اوس د امام شافعی امام ابونیفه رحم الله ترمنځ کم مسائل اختلافي دي د کې مباهله نه کیږي ولی هغه اجتهادي مسلې دي دواړو طرفو ته څه دلایل قرائن شته ده اصولی مسله د عیسی علی السلام د عبدیت او د ابنیت مسله د اصولی ده ځکه مناظره او ورپسې وسره مباهله فمن حاجک بقره کې يهودو سر مباهله ونه دلته د زیسایانو فمن حاجک بسوک چې باس مباحثه کوي تاسو رفیه په بار د عیسی علی السلام کې من بعد ما پس ځای نه جا کمن العلم چراغ تا ته علم قران راغې قران مباهلیل د عیسایان ته موجود پادریان مناظره او شوا خود دی بیا نه منلا دی نه دی په خپل خبره ټک ټینګ نه الله وی زو الله مباهله چیلنج ورک پیغمبر ته وی ثم نبتهل نو بیا با مباهله وکو نبتهل دا ویل کیږي ابتحال ویل کیږي عاجزه ته عاجزی او په معنا د لعنت هم راځي د لعنت په معنا باندې هم راځي کله چې د ابتحال نشي او که د باب دا بحله یا بحلون شي نو بیا لعنت ته ویل کی نو دواړه معنی دي ثم نبتهل بیا با عاجزی کو الله تا الله تبا عاجزی کو الله کم په غلطی ته تبا او یا ثم نبتهل بیا با لعنت ویو پا باطل پرستو غلطو باندې الله ته پلانت خپل ویه فنجعل لعنت الله علی الكاذبین فنجعل دلتا جعل په معنا د طلب فنجعل ا نطلب بیا به طلب کو لعنت الله لعنت د الله علی الكاذبین په دروغ جنو الله چې کم دروغ جنی ته په لعنت کې د د مباهله چیلنج ورک نصاراو اچ کله چیلنج ورکړې شو دی خدای ته موجودو دوی نه نه نه دا کار نه کو مباهله نه پشایش او اخر نبی علی السلام سر معاهده وکړه ایمانم نه وروړو ځکه مناظره کې ایمان ته غاړه کې نه او مباهلم نکو خنو سبا کوي معاهده کو معاهده وش بس ټیک مونږ په دې خپل سایت یو او ستاسو ریاست حکومت په سایه کې بوسو تاسو لبا ټیکس درکو نو بس په دې خبره ختمه شو نو دی بس ټیکس ومنه ولاړ نو نجران بیا د مدینه د ریاست په دې اعتبار ما تحت چې کال بکال با ټیکس ارزه نه راته ابو عبیده رضی الله عنه علی روایت بخاری کی دی مغازیو کی کنه سهار مانځه کی نبی علیه السلام که مولیان دی ویلی وی سخت کار سهار مانځه کی نبی علیه السلام سلام واړو جمعه ډک دی نبی علیه السلام چې مخ راو ګرځاو یوم داسې سر اوچت کی بلم نبی علیه السلام مخاندل جوړه تاسو ته پته لګیدلې ده چې ابو عبیده د نجران چې دینو جزیه راوړې ده مال راوړې ده ټول له باور کوم او یې چې لکه زه هم راغلم چا ټوخي کول نو دا اصل نجران نه راوړې نجران والا ټیکس منلې او پزان چې موږ به بس ټیکس درکو نو دی بس مناظره کې ځان پړنه کې ایمان راوړم بهرینه پښا شو ته پته و تباکیګو معاهده باندې واپس ان هذا له القصص الحق او دا دغلت معاهده کې دا خبرې وي ندام پکیو چې سود بنه کوي د سود خبرم پکې و دوی سره بیا روسو ست کړو د عمر رضی الله دور کې نو بس معاهده و سرما تکړه شام ته وشړل ان هذا له القصص الحق دا تفرید په ما سبقه بس بشکه دا خامخا بیان دی رښتینه چې د توش دا کم بیان دا کنه چې وما من اله الا الله نشته ده حاجت روا مشکل کوشا اله لایق د عبادت او بندګۍ سیوا د الله نه بل سوک عیسی علی السلام اله نه ده ده بس خلاصه شو د ټول باب وان الله بشک الله له هو العزیز الحکیم خامخا زور ور او با حکمت ذات ته فاین تولو د دې بیان با وجودم که چرته مخواړی نه مني دا دعوت د توحید نو فین الله بشک الله علیمون پوی د بالمفسدین بالمفسدین بالمشرکین په مشرکان باندې دا مشرکان دي کنه لا اله الا الله نه مني قل یا اهل الكتاب دې زینوس دوی مېسا د دې 64 آیات نه 101 پورې دا بیان د صداقت رسول د نبی علی السلام رسالت ثابتې خود دی او بقره کې فرق دا دی التم رسالتو الته درې خبرې کړې وي یو خبره د نبی علی السلام رسالت چې نار سلنا کا بالحق بشیر ونزي اثبات د رسالت دویم د نبی علیہ الصلات والسلام شجر نسب چې د ابراهیم علیہ السلام اولاد دی هغه ول دعا کړي او درېمه خبره د منکرینو د شبهاتو جوابونه وو، اعتراضات وو په پیغمبر منکرینو کړي وو، نو نهه شبهات اعتراضات د هغې جوابونه وو شو. دلته رسالت ثابتوي خو په دې یوه طریقه بس قباحتونه د معترضینو هلته د دوی اعتراضونه وو، دلته د پیغمبر رسالت ثابتوي د دې خلکو په قباحتونو باندې التسو پیغمبر رسالت ثابتاو چې دوی دا دا دا اعتراض کوي الله وی د اعتراض نه پاک نو هم ثابت شو دلته څه کوي دلته دا اعتراض کوون کی چې کوم دی نو د دې قباحتونه وایي دا زما په پیغمبر اعتراض کوي په خپل پکې دا غلطي دا دا دا دا نو چې کله دوی غلط شونه هغه اعتراض بالکل صحیح نشو او پیغمبر پاک دلته تقریبا د نبی علیہ الصلات والسلام پر رسالت باندې اعتراض کوون کی شبهات کوون کو پینزلس قبایح بیانې پینزلس پلیته چې په پیغمبر اعتراض کوون کی اصل کې داسې د غنو قباحتونو خباستونو مالکان دي او دي زما په پیغمبر ګوتو چتای اطاعت الاخبار والرهبان فی التحلیل والتحریم د خپل پیر مولا په حلال او حرامو کې منی یعنی څه مطلب پیر مولا نه خدای جوړ کړی دی ارباب من دون الله نه خدای د تشریع د شرع د تقنین د قانون سازه د هل حرمت اختیار منی پیر مولا جوړ کړی او داشته يهود او عیسایانو دواړو کې اختیار منی ګرځولي پوپ پادری د هغوی د هل حرمت اختیار مند دیو جن دوی دا پوپ چی کنه پاپای روم چې وتوي دا مشتهدی د دوی او د دی په اجتهاد کې مکمل د ازادي اختیار مني حلال حرام کې ګوتې والیش حرام حلالولیش دا د عیسایت په دین کې دغه اجتهاد دوی کوي او نن سبا دا سیکولر لیبرل خلک دام زمونږ نه مطالبه کوي دا مولیان نه دي دا ډیر ظالمان دي دوی اجتهاد نه کوي ځکه اجتهاد نه کوي مونږ هم دا مطالبه ده خبرې کوم اجتهاد نه کوي ته مطالبه ده خبرې اجتهاد کو فقهي اجتهادي مونږ کو کنه کو اوس پورې امت کې روان دي ها اجتهاد مطلق نشته نور خوشته کنه اجتهاد روان دي دا نه یاد یا تا چې نور الانوار او اصول شاشي کې ویل نه یاد دویم اجتهاد د دوی د بازو کله خیال دی چې دا دلته کم دی د دې مراد د ساينس او ټکنالوژي هغه تحقیق او ریسرچ دی نو موږ نه دا مطالبه غلطه ده ولی د ذمہ داری موږ غسره کتا سو دا خو تاسو تقسیم کړي زمونږ ذمہ داری چې کومه واغه الحمدلله مونږ پوره کړه چې کله انګريز راغې بر صغیر او زمونږ نظام تعلیمي ختم ک او خپل نظام تعلیمي رایج ک ناغه وخت کې دغه قاسم نانوتی رحم الله او رشید احمد غنگوهی او دی اکابرینو دا خپل شرعي علوم بچکولو د پاره مدرسه جوړ کړ چې دا خو بچ شي کنه نو هغه ذمہ داری مونږ پوره کړه زموږ ذمہ داری خدا وا د دې مونږ ته په دې پاکستان او هندستان کې په دې 75 76 سال کې وخی چې مونږ خپل ډیوټي نه پوره کړې پوره کړه کنه زمونږ د علم یو مقصد داو مدرس پیدا کول دونه مدرسین هم پیدا کړ چې تدریس څه وته نه ملایي دارنګ امام پیدا کول امامان شته کنه په یو یو جمعه ته لس لس په انتظار دي دریم خطیب پیدا کول خطیبان پیدا شو ها دا کارونه له خلق پیدا شو اگر چې دغه صرف د دې علم مقصد نو دا لګه کوتاهی ده لګه ځکه چې نور شوبول هم خلق پیدا کول پکار دي خو لکه زبر حال دغه کار زمو او بیا امامت ذمہ داری زمونږ وا په جمعات کې د خطابت وا چرته په دې 76 سال کې څوک دانی شي ویلې چې په پلان کې جمعات کې نن مولوی صاحب د جمعې جمع نه دا کړي دا سشتا نن څه کړي دي احتجاج کړي تنخواه کم ده زبنن جمعه نه پړاو شرشتا جنازه دلانو کوم تنخواه پورا نه راکوي منزلانو کوم وغیرہ وغیرہ دی وکړل باران دی باد دی ووره وریږي جړی دا یخنی دا ګرمی دا سوک ولا سور کوي نه ور کوي کم زیات افرین په دې علماو چې دی خپل ډیوټي پوره کړ وکړه کنه او دا دی غرونو والا ته خپته لای په یو سر کې به کوری او د په وورو هغه کې به بل سر تر رواني جمعات زه تل هم یو څو کاله مخکې دیرت کبره دغه ته او شعرت دلته مرګري شاګردان نو یو لور ځای کې شپه او بل ځای کې یو تربیاتی کنونشنو شپه یو ځای وکړه نو هغه سار ناشته ماشته وکړه را روان شي نا کوم مولوی صاحب چې وي زر اعظم او بل مولوی صاحب دواړه زمو شاګردان یې بل را سره نا چې را روانو نو سر ډیر لری سفر مو کو پیادل پیادل را روان را روان نو یو ځای تر ورسې نو ماته وی چې دا زما جمعات دی نو دن نورلم جمعات مې تا غزه ناراضي ویا لکه خو پورا سفر مو وی زه دلته امامتی کوم نو مې چې سار راشي بیا نه سم نو بس ما خام ما سر موږ کوم بیا سم سار مونز بل کس کوي او ماسپخین راشم بس به هم کله سارم راشم چې څوک نه نه سدا چې باران جړې وورا سفر لګ لره ګرمي یخني ملاویږي سه نه ملاویږي افرین دغه ډیوټي چرته څوک نشي ویل ډاکټر سکي هړتال کوي اسپیټال بند نن بچي کب نکیږي ولې ډاکټرانو هړتال کړي وکیلان عدالت کې نن کاروي نه کیږي وکیلانو احتجاج انجنیرانو احتجاج اسکول نن بند دی ولی د اسکول استاد احتجاج کړي تنخواه مې کما ده گزاره پې نه کیږي نن به ماشومانو د سبق نه خیم چرته مولوی صاحب د امامت نه یا ماشومان ته د قاعده ناظره خودونه احتجاج کړي دي که څه ملاوي کړي وي خو موږ داسې پوره کړ چې تاسو د دې مثال نشه خو هم کړه کوم نه مدرسین پیدا کړ خطیبان پیدا کړ دارنګ امامان پیدا کړل هغه خلکو داسې ډیوټي کړ چې داسې تاسو موږ ته مثال وخایزه د پاکستان کې نو زمون دغه ذمہ داری و الحمدلله مون پورا کړ دینم خلکو ته وخو مذهب مو خو دعوت مو کو تعلیم مو کو تربیت مو کو اونکه دا تبلیغی جماعت چې اوسه پورې میدان دعوت کې دا سوق دی دا خو د دې مدرسې نه وته دی کنه دا د قران فهمه چې څه شروع مولانا سنی خو د مدرسې نه وته دی کنه نو د هر دینی کار بنیاد هم دا مدرسه و خپل کار یو کو زموږ ډیوټي دا و دیونه مطالبه سکی ساينس ټکنالوژي ترقی و نکړه او کله وای مولا او مذهب چې ده نو ترقه کې رکاوټ ده زنیم ته رکاوټ دغه ذمہ داری ما غسته نه ده غشته ده چې زه به ډاکټر پیدا کوم انجنیر پیدا کوم نو به وقوف توب ده ایمانه مطالبه کوي مدرسې نه ډاکټر ولی پیدا نش مدرسې نه انجنیر ولی ونوت نو زتا نه یو سوال وکم چې ستا یونیورسيټي نه مولوی سه بلې پیدا نش میډیکل کالج په کال کې پسونه ډاکټران پیدا کړي په کار چې او په کال کې مولوی سه هم پیدا کی نو سبا وای ته نه نه دا خو میډیکل لا جوړ دی نو لکه دا مولی سے پیدا کول لا جوړ دی کنه چې ته د میډیکل کالج نه مولی سے نه فارغه ولی ته زما ذمہ داری نه ده زما ذمہ داری خو میډیکل دی نو دارنګ ما نه څنګه دا مطالبه کوي چې د مدرسې نه ډاکټر ولې پیدا نشو انجنیر ولې پیدا نشو دا زما ذمہ داری نه ده او ساينس ټکنالوژي والا ذمہ داری خو تا غسته ده د پاکستان سونه بچټ په تعلیم لګي په دفاع لګي په تعلیم لګي نو تعلیم له خاص بچټ ده هغه بچټ کې یو روپې حرام شک مدرسې لشتا اټول چاته لګي کالج یونیورسيټي سکول په دغه لګي کنه نو د ساينس ټکنالوژي ذمہ داری تا غشته وا نو د ساينس ټکنالوژي او د ملک په ترقه کې رکاوټ مولوی صاحب نه دی رکاوټ ته د ملک خزانه تاو خوړاو ملک ترقی ونک تر اوسه پورې ساينس ټکنالوژي کې مخکې نشوي دا خو ستاسو ذمہ داری وا اوس هغه خپل ذمہ داری او خپل غوړه په ما راړې دا شی بازي سړی کنه چې خپل غوړه په بل راړی نو خپل زه خلیله مې وټه کړه خپل غول م پټاوا دا اوس مو باندې خپل هغه پټای تاسو وي ته دغه نه کوي ریسرچ تحقیق نه کوي کوم ساينس ټیکنالوژي کې خوستا کار دی ادارې ولا تا جوړی کړی یونیورسيټي دادی د ساينس ټیکنالوژي په نوم باندې یونیورسيټي ستادي اخو تو کا نو هغه خپل هغه زغوړه به مونږ راړی ترقی کې مولا رکاوټ دی خدي مولا لتا کله د ملک اقتدار باغ دوړ ورکړی دی چې دا رکاوټ جوړ شوی دی اته ورکړی شوی کله دی رکاوټ اومته ستا غل سیاستدان کرپ دارنګ پانیاما لیکس والا چې د ملک او د قوم په کرونو اربونو خزانه خړلې دي هغه خلک رکاوټ دی مولا صاحب نه ده مدرسه نه ده جمعات ای خو خپل کارو کو نو دریم مقصد دا ده دریم هغه اجتهاد د نه غواړي خکمه انول انوار والا خو الحمدلله مونږ کو او د دې هغه سره کارم نشته ای باندې سکی یا بدن دا غواړي چې ساينس ټکنالوژي کې تحقیق ریسرچ نه داستا کار ا که کم زما مولوی صاحب ال تلاړ شنو بیا غ کوي خو چې دلته نو دلته زمانه دا مطالبه صحیح نه ده دې څه توک نه جوړي البته دریم مطال دریم د اجتهاد مطلب د دې سره اغه د پاپای روم والا اجتهاد مطالبه نه کوي وی ډیر سالمان دي د مولیان دوی سره اتار ټیشتا اختیار دسه د اجتهاد او نه کوي هغه کم یاده هغه هغه اجتهاد چې د قران سنت پرانا کې نوې مسله پیدا شوا او هغه په خپل نظایر باندې قیاس کو مسله تر وګاسه استنباط اصل او فراو علت او بیا دغه نه حکم خو مونږ کو انا یادای کم یادای و اجتهاد دی سره اتارټي اختیار شته ظالمان دی نه کوي د خلکو سره عوام سره ظلم کوي الکه کم دغه کنا چې دا حرام ولې نه حلال وي د اجتهاد کم چې پاپای روم کوي اسه کوي حرام حلال کی دا اجتهاد وکه سود د حلال کی ها دا مخ کې یو صدرو دیم چې چرته لوخي را وریا صدر کی مخ کې یو ممنون حسینو کو سو بلاوا اسه برای نام وای ګډاګي بازی ایر ددنه ممنون حسین امخ کې نواز شریف دور کې وو راوس یو غریب وی شي او شو هغه ممنون حسین وی چې دی علماء له پکار دی چې اجتهاد وکي او د سود حلال کی تی دین دا اجتهاد غواړي دا غریبانان دا ولی ما دی اصل کې هغه لټریچر ګوري کنه هغه کانسپټ د دی جوړیږي او ذهنیت ای جوړې د پاپای روم غونته با حرام سکی حلالي نو څوک دا وي او مخکې مې ته کیسه کړې دا روزه دي سکی د خپل ځای نو خوځي او هر کال دی بس پرورې کې روزي بس خبره ختمه ده اجتهاد وکړي نو دا غوړې تاسو نه دغه مطالبه ده ها پوهه خبرو ځان پوهه چې موږ نه دنیا څخه غواړي او چې ته په دې نه پوهه نو کې دې شي کوسترګې شي چیر کړشتیا ملامت به یا به سبل یا به جذباتو نه کار لري نو ځان پویا وا چې دی سوي سم طالبې ده نه دق کار دی کاو س خباست سره اطاعت الاحبار والرهبان اطاعت الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم پیر مولای دغه اجتهاد کاو حرام ولا حلالول یا ځان نه حلال ځان نه حرام جوړول الله وی د پلیتی درکې د خباست د ته خو شریعت قران پلیتی خباست د يهودو نصارو ویل دا او تمانه د دې مطالبه کې چې دا سي تاسو اجتهادو کې حرام سکه حلال کې قل یا اهل الكتاب اے کتاب ورته وایا پیغمبر یا اهل الكتاب اے کتابیانو تعال اور راشه الی کلمتین قبلولو دا خبره تا ا خبره به قبول کړي سوایم بیننا و بینکم چې برابر د زمون تاسو منس کې الی کلمتین دلته وزا کلمه ده رسته الله نعبد الا الله ولا نشرک به شی کلمه ده جمله ده ها کلام ده وګوره کله کله داسي چې د کلمې اطلاق په جمله او مضمون باندې کیږي ښا دای نو دلته کلمې نه مراد ده مضمون جمله او خبره سوایم بیننا و بینکم چې برابر د موږ تاسو ترمنځ ادا ده چې الله نه عبد الا الله عبادت او بندگی منه کو سیوا د الله نه بلچا ولا نشرک به شیا او نه به شریک والله سره ایسو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا نه بنی سی باز زمون بازل اربابن په خدای توب دلته مراد ذمہ دار د احکام او د حل حرمت هغه تحلیل او تحریم چې ده بس حلالي او حرامي من دون الله الا الله نه سیوا د الله نه سیوا بل ته ارباب نه وایو ارباب څه مطلب ذمہ دار د حل حرمت دقه شو دا اجتهاد باندې کوي فین تولوا ک دیو ګرځیدل دا دعوت قبول نکاو نو فقولو ورته وای شدو گواو سه خبر شه چې به ان مسلمون مو خو موحدین یو مو خو شرک پرې خده تاسو یې پرې ده کنه پرې ده دا اصل کې ربط مناسبت هم داو مخ کې وتوي مباهله کو ای پشاشو وینا مونږ پکینو نو دلته ورته الله وی تعالی تخت مکوي زمو بهاله نه کوي د خبره لراج تعالی الی کلمتین یعنی مطلب اختلافی مسئله تنا کمه تا اتفاقی مسئله ترا بلل دي اختلافی کې خو نه راځي اتفاق کنه اتفاقی کې راځي موږ باندې په خبره کړې مشترکات مشترکات او ترابل دي شراشه مشترکات او تبرج الله نعبد الا الله هغه مشترکات داري چې عبادت بندگی به الله نه سوا د بل چا نه کو د بل چا عبادت بندگی بني نو دا رد د شرک فی العبادت شو ولا نشرک به شیئا او دا رد د شرک فی الصفات شو شرک فی الصفات ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نو دا رد د شرک فی الشرع والقانون شو شرع قانون ادرې قسمه شرک پکې رد شوی من دون الله فین تولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون کوړې دلوي نه منه دا دعوت نو توې موږ مسلمون موحدین یو خو ګورا دا دعوت چې ده کنه دا د مسلمان د طرف نه ده وشه په خبره دعوت با غیر مسلم یا نور مذاهب وتئی خدا چا طرف نه وای تب داعی اب مدعوینی تعالو سو کو ته وای ها پیغمبر ته وته وای راشه دا مطلب نه چې هغه تاسو کی مدعو کی مذهبي هما هنګو والا دا خبرې کوي او ګوره کنه تعالی ویلا کلمات سواین ها ټیک ده کنه خو تا دا دعوت درکې کته باور کې ته به ورکه دعوت به ستاده طرف نه دا نه چې داغه دعوت به قبله ابا تا توی راځه لکه زموږ د يهود يهوديت کې څه خبرې شریکې دا به مونږ نه نه دعوت به ستاده طرف نه قل تعالوا الى كلمتين ستا طرف نه دعوت ته غیر طرف نه نه ده یا اهل الكتاب لما تح... لما تحاجون فی ابراهیم دا دویم قباحت د دوی دویم قباحت یا د دوی دویم قباحت ته انتساب د دین باطل الی ابراهیم علی السلام انتساب د دین باطل ابراهیم علی السلام ته ابراهیم علی السلام ته د باطل دین نسبت کول یا احتجاج په دین باطل احتجاج د دین باطل په دلیل باطل سره دلیل پیش کوي خو باطل دلیل پیش کوي یا د خپل باطل دین نسبت ابراهیم علی السلام ته کوي او دا به وي نحنو علی الحنفیه نحنو علی ملت ابراهیم موږ د ابراهيم عليه السلام په ملت یو حالانکه دروغ وي یا علی الكتاب اے کتابیانو لم تحاجون ولی جګړه کوي فی ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې چې هغه زمون په دینو حالانکه و ما انزلت التوراۃ نو نازل شوه تورات ول انجیل او انجیل الا من بعدی مگر پس د ابراهیم علی السلام نه دی داوا داوا چې ابراهیم علی السلام زمون په دین دی په يهودیت عیسایت ته الله پاک جواب وک تورات انجیل خو غنه بعد نازل دی او يهودیت عیسایت خو د تورات انجیل نه بعد وجود تراغلی او ابراهیم علی السلام مخکې تیر دی نه څنګه تاسو بدینش افلا تعقلون ولید عقل نه کار نه اله مخکینه سړی د روستنو څنګه تابیش هغه ستاسو زمانه نه مخ کې تیر هان تم خبردار تاسو هاولایا خلقی حاججتم چې باس او جګړه کوي فيما پاغه سکی لکم بی علم چې پاغه د سره سیلم شتا نو فلمت حاجونا نو پس ولی جګړه کوي فيما پاغه سکی له سره کوم بی علم چې نشته تاسو سره پاغه باندې هیڅ دلیل او علم یو یو سړی سره د یو خبره سنا سیلم پویی نو پای کې باس کین ز تو کی جوړیږي لکه وی سب پوی دی یو سړی د یو فیلډ او میدان دی نه د سره په خبر نه دی پای کې باس کوي دا د عقل خبره نه د يهودو غلطي داوا دینو سمرا د فی مالکم به علم چې تاسو سر په علم شتا نو په هغې کې جګړه کوی نو فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم په کوم کې وسره علم نشته نو دا خو قباحت خو چې کما خبره معلومه ده نو د معلومي خبره کې جګړه کول قبیح کار دی نو چې کما معلومه نه ده خو په طریقې او لا قبیح دی د حاصل شو اوس راځي غ علم سره او عدم علم سره فيما لكم به علم دا مشکل زید فيما لكم به علم د فهم به اعتبار فيما لك ما حاصل وي کم کې علم شته جګړه قبیحه ده ننځي نشته په طریق اولا قبیحه ده اوس ما علم د سره فيما لكم به علم دینه مراد د دوی هغه د دین او د کتابونو علم دی کنه چې د عیسی علی السلام او د نبی علی السلام صفات پکې بیان شیو نو دوی د هغه علم لره خو باوجود د علم لرلو یې سکول انکار کاوه باس کاوه علم او د عیسی علی السلام او د نبی علی السلام متعلق د دې په کتابونو کې دی به پویو خود دی باوجود د پوی بیا انکار کاونو دا فیما لیس لکم به علم شو او حاجج ته علم شته دی بیا په کیسه کوي جګړه کوي انکار کوي نه منه لکه پویګه توجه ده ها انتم هاولای حاججتم فيما لهم لكم به علم د عیسی او د محمد رسول الله سلام متعلق تاسو کتابونو کې علم شته تاسو ته خبري او بیا هم جګړه کوي نه منه نه کوم قبیح ده خدا بل خدا غي د پاسه ده کنه چې فلمت حاجون فی ما لیس لکم بیلم دا څه شه ده دا د ابراهیم علی السلام متعلق خبره چې داغه متعلق خدا سره تاسو سره س علم نشته چې ده سو يهودي وي عیسایو د دې خدا سره ثبوت نشته سازو کتاب تذکره د دې خبرې نشته نو دا خدای نه قبیح شو چې علم د سره نشته او جګړه پکې کوي دا غینه بدتر شو والله والا یعلم پویږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پویږي الله پویږي چې ابراهیم علی السلام تاسو په دین نو نو پسو وی ما کان ابراهیم یهودیا دا اوس تفصیل دا والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهه ده څنګه پوهه ده غدا چې ما کان ابراهیم نو ابراهیم علی السلام يهودیه په مذهب د يهودیت ولا نصرانیه نه په دین او مذهب د عیسایت سو ولکن کان حنیفا مسلمه لیکن اوغه کلک ولاړ په توحید تابعدار حنیف کلک په توحید مسلم او تابعدارو په توحید کلکو حنیف مون ویلو چې کلکو په توحید او ماتون کې او رد کون کې د شرک او مسلمه الله تعالی خوستون کې او خدغه ملت ته وما کان من المشرکین نو د ډلې د مشرکانو نه او تاسو يهود او نصارا تاسو مشرکین یې ان اول الناس به ابراهیم تاسو نسبت هغه ته صحیح نه دی ها صحیح نسبت د چا د ابراهیم علی السلام ان اول الناس یقینا لایق د خلقنا به ابراهیم ابراهیم علی السلام ته په نسبت کې للذین خامخا خلق دې تبعوه چې داغه تابعدارو داغه په زمانہ کې اتبعوه فی زمانه یا هغه خلق دې چې داغه په زمانہ کې داغه تابعدار داغه امت وهذا النبي او په نسبت کې دا نبی ډیر لایق دی ولذین امنو مؤمنان امته دي کغه ته نسبت کی سید ولی دی په ملت حنیفیت دی ستاسو نسبت صحیح نه دی والله والله ولی المؤمنین خاص مددگار د مؤمنانو دی ود طائفه من اهل الكتاب دا دریم قباحت یا قباحت دی تذلیل و اذلال خپلم گمراه دی بلم گمراه کوي یا قباحت دی حسدهم و بغیهم و اذلال المؤمنین مؤمنانو سره حسد او مؤمنان گمراه کول کوشش کول دی بل قباحت ود طائفتن خوښي غواړي یو ډله من اهل الكتاب د اهل کتابونه لو یذلونکم ارمان کاش چې تاسو گمراه کی تاسو د گمراه کولو اراده لري دا لو داخل شو مصدریا نو یذلونکم فعل با مصدری معنا باندې شي لو یذلونکم اے ود طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم ای ازلالکم غواړي یو ډله د کتابونه ستاسو گمراه کول وما یذلون دین گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یشرون او دوی پویګینه په دې خپل ځان ګمراه کولو چې دا د بل د ګمراهۍ کوشش خو اول خپل ګمراهي شو یا اهل الكتاب سلورم قباحت انکارهم یا کفرهم بیاات الله دا الله د آیاتونو کفر او انکار یا اهل الكتاب اے کتابیانو لم تکفرون تاسو ولی کفر کوي بیا آیات الله انکار کوي د الله د آیاتونو نه وانتم تشهدون حال دار چې تاسو خو تشهدون من تعلمون پويګه مليانی او بیا هم د الله د آیاتونو نه انکار کوي یا لل کتاب پنځم قباحت تلبیس حق حق باطل ګډوډي یا لل کتاب کتابیانو لم تلبیسون الحق ولی ګډوي حق بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق ولی پټوي حق وانتم تعلمون تاسو خپويګه دا د مخکې باندې عطف ته یا الکتاب لم تلبسون الحق او لم تکتمون الحق وقال طائفه من اهل الكتاب شپغم قباحت مکرهم لارتداد الناس د خلکو د مرتد کولو د پاره چلونه جوړول څنګه طریقې سره خلق مرتد کو دا به مشرانو کشرانو د چلخ چې داغه سپس منظر داسیو چې کله کله با کشران د نبی علی السلام يهود کشران طالبان به د پیغمبر مجلس سره ورېګل پوي کړي وي ای برالل وی به یره دا خو ډیر خدین دی او خبرې دی او کتاب چې کله به درس مرز ختم شو طلبه بار وی یره مړه دا پلان کې خبره پکې داسې عقل نه دی او دا خبره چې د داسې صحیح نه ده دا خو پکې غلطه ده مقصد یې صحیح چې هغه نوی کمزور ایمان والا خلک په باندې دین ګډوډ کی الکه دا خو رښتیا طالب مولوی صاحب طالب صاحب مولوی صاحب راغله د خپویږي دا برښتیا پکې صحیح نو دا به په خلکو باندې ل مکرهم ل ارتداد الناس یا لبس الدین علی الضعفاء په کمزور خلکو باندې دین ګډوډول دې طریقه وا وقال طائفه او وی وړل من اهل الكتاب د اهل کتابنا کشرانو ته وی مشران مولیان امین ایمان وروړی بالذی پا کتاب انزل علی الذین آمنو چې نازل شوی دی په مؤمنانو وجه النهار پاول درواس کې سحر چې ورشه یره ډیر خده خو وکفر آخره انکار ته وکړه په آخر دروس کې مازیګر کې درس ختم شي نو بس خلکو له شکوک شوبه ځان کې اچو سلا لالم دې د پاره يرجون چې دا نوې خلک تر راوړو دا نوې تر راوړو دې د پاره به دا چلونه کول دا منافقت به کو ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم دوم قباحت وصیت علی الدین المنسوخه دوی به وصیت کو په دین منسوخه باندې کشرانو ته غوړې دا پلار نیک دین راټینګ دا زوړ دین غوړې راټینګ لا تومنو الا لمن تبع دینکم دا خبره به کوله نو په منسوخ دین باندې وصیت لکه نن سبا چې کوي الکه غوړې طالب تم وای کشر تم وای نوې خلق پیدا شي دي نوې مسلې کوي قران درسونه شروع کړي او دارنګ دا اولیاء نه مني دعا نه مني خیرات نه مني زکات نه مني اوس پکې نوې خبره حیات النبی نه مني عذاب قبر نه مني نو پام کوي غره په غزور دین پلار نیک په دین کلکش نو دا د دوی بل قباحت غلط او منسوخ دین باندې خلق کړه کیا د شرک په دین خلق کړه کای ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا مشکلات نم ده یو خو مشکل پکې دا ده چې دلته لا راغله دلا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم پسله کې لار اغلې د ایمان دا یو جواب خدا دی چې په ایمان پسله کې کله با او کله لام راضی داشتا او دیمه خبره ده چې دلته یا خدا ایمان چې ده دا په معنا د اقرار کا بس نو د اقرار پسله کې بیا لام راتلیش سم مثلا نه جوړي تاسو اقرار مکوي د رښتینوالي د اچا الا مگر دا هغه چا لمن تبع دینکم چې تاسو د دین تابع دي مطلب دا چې د چا د حقانیت هم اقرار مکه چاته مو آیا چې خی حقیه صرف خپل دین خپل دین والا او توي سي او یادا چې ایمان په معنا د تصدیق کا نو بیا هم صحیح کیږي او دغه لام به بیا زائد شي نو داسي وایا چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم الا تصدقوا الا من تبع دینکم الا من تبع دینکم بیا بلام زائد کې تصدیق مکوي رښتینه مګنه ایسوک مگر هغه څوک چې تابع تاسو د دین بس صرف دا غریشتینواله او دویمه خبره دی کې ادا دا چې دلته لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم قل ان هدى الله ان هدى الله هدى ان الهدى هدى الله ان یوتا حدم مسلم اوتیتم و یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بيد الله یوتی من یشاء والله واسع علیم دلته دا سلور جملې دا لګول غواړي د دې څلورو جملو خبره، دا څلور جملې سمول غواړي، جوړول غواړي، دې تعلق چا سره دی؟ نو دا جمله به سمول غواړي. دلته یو جمله دا ده، قل ان هدى الله هدى قل ان الهدى هدى الله قل سره دا ویلي. دویم قل قل ان الفضل بيد الله دا قل قل چا سره لګي او مخکې خبریم دو دي یو ادا دا چې ان یو تا حد مسلم او تیتم او یحاجوکم عند ربکم دلته دا جمله نو دلته لا تومنو مخ کې مستقل کلام شو د يهودو د طرفنا خپل کشرانو ته او قل ان الهدى دا جواب دی د ان یو تا حد مسلموتیتم او دا دویم بل او یحاجوکم عند ربکم دا دویم قول مستقل خبره خپل کشرانو ته او داغه قل ان الفضل سرا داغه جواب نو دا سه شوز لا تومنو الا لمن تبع دینکم سوا د خپل دین والونه د بلچا تصدیق مکوي د بلچا اقرار د حقانیت مکوي او دا اصل کې تقدیم تاخیر دی په دې کلام اصل دا سره چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ان یوتا احد مثل موتیتم او یحاجوکم عند ربکم او دا قل سره جواب د دې لا تؤمنو ان یوتا احد مثل موتیتکم ده دوی تابعداري به د خپل دین والو نه بل چانه کوي اقرار بنه کوي تصدیق بنه کوي ولی زکا دا علت د لا تومینو ده چې ایو تا حدن چې ورنکړې شي او تنتا مسلمه پشان دا مقام درجه اوتی تم چې تاسو له درکړې شوی دی د بل تصدیق مکوي بیا به دغه سه مقام درجه غته ملو شي استاد علی کتابیه د کتاب خاوندان یې د نبوت خاوندان یې بیا به دا درجه مقام بل ته ملوش نو دا له داغه جواب الله دا وکړه قل ته د بل تصدیق مکوا بیا به دغه سم مقام مرتبه غته ملوشي نو قل ورته ان الهدى یقینا هدایت هو هدى الله هدایت د الله ده هدایت در اصل هدایت دا لا ده لا هدایتکم ولا قولکم ساسو قول او ساسو هدایت هدایت نه ده هدایت اصل د الله الله چاته غواړي نو هدایت کی او یو حاجوکم عند ربکم یا با جګړاو باسو کی تاو سره عند ربکم بنی ضرب ساسو قیامت کې به د الله په دربار کې تاو سره پدی باندې باسو کی دلیل به در باندې ونیسی چوغورا دوی وی حق دی او منه نه نو دا دلیل به دی د لاس باندې ورشي دا چې دی اقرار وکې دوی ته بلاس ته دلیل راشي نو یحاجوکم ان ربکم درب په وړاندې و بیا پتا سو باندې حجت بازی کوي دلیل بنیسی وای با چې وګوره دوی راغلیو دوی حق دی او وګوره وینه منه نو ځان لا په خپل بیوقوف مو جوړوي او دلی ول د خپل لاس مو ورکوي نو دا غي جواب قل ان الفضل بيد الله ورت فضل دلیل او علم د الله په لاس کې دی الله به ورله دا دلیل ورکی دا علم به ورکی که تاسو یې ته پټ کې الله به وحی رولېږي دا دلیل هم به الله ورکی که تاسو حقانیت نه بیانوي نو الله رب العزت به حجت او دلیل او علم دی لور کی قیامت ور باندې بیا حجت نیسی یوتی من یشا ورکی چاله غواړي او الله والله واسن فرا خالی مون له مال د یختص برحمتي خاص کوي په خپل مهرباني من یشا چاله غواړي او الله والله ذل فضل عظیم خاون او مالک د فضل لوی دی ومن اهل الكتاب من ان تامنه بخنتار يؤدي اليك د اتم قباحت عقل او خیانت فی اموال الناس د خلکو په مالونو کې خیانت کول دا د يهودو مليانو کاری د خلکو مالونو کې خیانت کوي او د دې لپاره هیلې جوړي چې په سهیلو باندې د عوام وام عوام او عوام وال ځان دکی نو د بل قباحت او مليان دوه قسمو نو دوه قسمو مليانو تذکره بدلته کی یو امانتدار مولا او یو دویم غیر امانتدار دا يهود دراصل غیر امانتدار مليان دي ومن اهل الكتاب بعضی د مليانو نه منغه دي ان تامن هو کته امینو ګرځې ده امانتدارو ګرځې ده بقنتارن پډیر لوی مال یو ادی الیک دربه کی تا تا غټه خزانه وسر کېده خدای الله خوف یره بګیدا ابل در کی والا رورا پورا پورا به درک دا حق پرس مولای ومنهم بعضی بدی کې منغه دي انت امن هو کته امینو ګرځې ده به دینارن پیو دینار اشرف او روپې لا یؤدی الیک نه در کوي تا ته الا ما دم تعالی قائما مگر چې همیشه په دبانې ولاړ بار بار ورزي زما غ روپې اشرف راک اله به در کی د شرم ورنا په دې روپې اشرف هم سترګې پټي ما کراماله کله را کړې دا دا ولی کوي داس چه د خلکو امانت کې خیانت کوي هغه امانتدار شه دا بل خائن شه وی ذالک دا بیان هم د دی وجه قالو چې دی وی لیس علینا فی الامیین سبیل نشته ده په اون باندې په خړلو د مالونو د امیانو کې فی الامیین په خړلو د مالونو د امیانو کې سبیلون سملامتیا په موږ سملامتیا نشتا دامی مال خوړل جایز دی وی مالی موزی او خورده غازی وی خورای ته وی دای داسې دا بدعتيان داسې دا مړه مولا سیم نه راکې خورات دا دین دی و شرمو علم او شرمو دا دین او علم پورې چې کوم خندا ده کنه دا چا د لاس سره پته ده په دې کې 50% خو د سیکولر سیکولر لیبرل خلکو ذهنیت ته خو 50% پکې د بدعتيانو کردار ادا کړي دی دا سره وی اختیار کړی دی چې هغه علم عالمه او شرماو دغه سیکن لیس علینا فی الامینا سبیل وی خروی مال موزی او خورده غازی امخ کې د زړه مشران کو زوګنازي دغلته مخ کې د پول باندې جمعات ته دی کې یو وخت کې یو مولاو ابي د تیو ډېر زمو سره اکثر باس مباحثه څخه بدتیو اله اسقات او د دې جنازو نه دوا او دا دا ټولو خبرو قائل دو درې زره وسر زموږ جړه پراغله یو دو زله خور په سیل ته تلو جمعات نو بیا مړ شو ناغبا دلته د مولیان ته ټول تنگ زکه بدمعشمو تماچه و سره خلکو تماشي مولا وي نو چې دلته د علاقې ته جنازې لراغې نو خپل امامان به شاته کړو جنازه بده کوله تقریر بده کاو همون پیدا شو بس بیا مې نشو امولیان تیارېدل دی له سن ورتله هغه څه فارسی مارسی زکړې وا فارسی نظمونه مضمونه به وي او چالاکو ناغه دا سیدل ته سباز د جنازې نه بعد په دعا او په دې شینو باندې راغلو نو بهر حال یو مقبس یو ځل مناظره جوړه شو د رانغه زموږ یو مولوی صاحب د سید مختار مولوی صاحب نو موږ به ټول ورځ مازیګر د ماسنه پورې په دې جمعات کې تیر کړې و ورځ مقرر شوه هغه پسې داخله غزیر ازیو راتنه رانغه بیا کم کسان چې لیګلی ورپسې نه غي ته وي زکه نه درځم چې بیا به زه ډزو کوم را نه غي واسه خبره کوم هغه مناظره و نشوه خدا دا چې الحمدلله په دې ځای بند شو به منرات نو مولوی صاحب موږ ته بیا خبره کوله وی زه ورځ را روانم د دې اشنغره پاټک ناغه وخت کې ټانګې چلی دی دلته سنگجانی کې ناستم اتفاقی چې کې ناستم مولوی صاحب هم راوخت دې زه پورې خوراتلو نو یې ما ته وی چې وګوره تاسو پنځپیریان تاسو خدای والی نو خپل او خړه نه په مونږ پرې خره او بیا یو ګوره کنه تاسو اسقات مکوي دا مکوي او ما خام مکوي او درې ما مکوي ها نو نه په خپل خره په موږ هم بندوي او بل دا تاسو دي ته مشرکان نه وای دی عوامو ته مشرکان نو چې مشرکان شو نو مالی موږ له حلال شو لیس علینا فلومین سبیل دا چلونه دی کوي لیس علینا فلومین سبیل ويقولون على الله الكذب خودوی وی په الله دروغ چرته الله ویلی چې د می مال جایز دی ته خورا وهم يعلمون او حال لري چې دی خپ وی دی چې دا ناجایز دی خو بیا د خپل مفاد د پاره ځان له جایز کوي بلا دا بلا به جدا کی دی د ابن جریر می کثیرم لیکل دی وی دی يهود ووي چې له سالینا حرج فی اکل اموال العرب عرب میانو کنه موږ له جایز خورای ته وي چاندې شکرانه عرب میان نو بلا الله د دوی رد کوي دوی له سالینا فی الامیین سبیل نشته په مونږ باندې په خړو د مال د امیانو کې سم ملامتیا الله وی بلا ولنا ملامتیا شتا حساب بی خبره ختمه من اوفا بعهدی زوس بشارت ته امانتدار مولیان ولا دغه مخ کې دای زجر بیان اغه امانتدار مولیان د اغوی دا جدا نوې کلام شي د امانتدار مولیان یو دو صفات دلته بیانې او بشارت ورکړي من اوفی بعهده، چا چی پوره والی وکړ په وعدی د الله، ایمان او احکام یې ومنل، واتقی او ځان یې بچ کړ د پردی مال نه، نو فان الله یحب المتقین، خوښوی الله دقسی متقیان مولیان، دوه خبری شوی، دا د امانت دار مولا دوه نښی، یو، اوفی بعهده، چې غوره کوي د الله په احکامو د الله په وعده او کتاب او ایمان په خپل لوزونو قسمونو سمرن قلیلا د دنیا معمولی اولایک دا کسان لا خلاق لهم نشته دی له صبر خیسا فل اخرت په اخرت کې ثواب اجر بینی ولا یکلمهم الله خبرې باندې کوي دوی سره الله ولا ينظر الیهم نه به ګوري دوی ته په نظر د رحمت یوم القیامه پر ورځ قیامت ولا یزکیم نه به دوی پاک کی د ګنا نه ولهم دی د پار عذاب عذاب علیم درناک وان من وان منهم لفريق يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب نه هم قباحت تحریف فی آیات الله دا الله په آیاتونو کې تحریف کوي احکامو کې تحریف دا دا يهودي مولا صفت د بدعتي مولا دا علماي سوکاري وان یقینا منهم بعضی پدوی کې لفریقا خامخا یو ډله ده یلوون السنتهم چې اړی راړی خپلې جبې بل کتابه په کتاب یعنی کتاب لولی په کتاب باندې جبه لولی اړی راړی خو لتاسبو دې د پاره چې ته ګمانو کې پدې باندې منل کتاب چې دا کتاب دی خو ما و منل کتاب حال لاره چې دا کتاب نه ادا دی خپل تحریف اے کتاب کې به تحریف کو کنه حاشیه کې به ولیکل نو چې بیا به امی ته وی نو هغه آیت سره به هغه حاشیه مو وی امی به جوړو غره کتاب نه راته مسله وکړه او د کتاب نه نوا ابا وما هوا ها من الكتاب د کتاب نه بنوا دا یلوون السنتهم بالکتاب په کتاب باندې جبه اړی په کتاب جبیړ دا د دې دیبا دا کارو لیو اللسان کو دې ته لیو اللسان وای جباړول جبه لا تو ورکول د جبه کې تو ورکولو کې دی چل کوي خبره کګی کنه لکه مثلا مخکې راعینا او کای به سوي راعینا جبه وتا وکړه داسې نو لیو لسان دلته سودا تحریف هغه داو د دې درې طریقې د مفسرین لیکلي یو داوا چې انجیل کې وو انجیل کې وو ولد الله عیسی ابن الله دې زنه جوړ کړو څه مشدد وای څه ولد الله عیسی سمانا ولد پیدا کولو ته وای کنه ولد الله عیسی الله عیسی علی السلام پیدا کړی دی دیسک شد اتوال وزاو لیو اللسان کو دی ولد الله عیسی عیسی علیہ السلام د الله سره ولد دی لیو اللسان یو طریقه ده دا ولد نه سک ولدک یو لیو اللسان یعنی مخفف وي په زید مشدد دویمه طریقه دا وا چې د نبی علی السلام صفات په تورات کیو نو هغه ځای کې به خپل عبارتونه نه نستل عبارتونه به لري او خپل بینه نه سره عبارت به ولا بدلک چې نه دا خو دا سینه داس عبارت به بدلو لکه نن صاحب بدعتيان چې کوي اسه کوي موضوعي روایت منګلت اگر اول نه باج ته جوړه حدیث او درېمه طریقې سوا درېمه طریقې بداوا چې محکمات آیاتونو و پاغي به شبهات کول محکم آیات باو چې دا غینه با اصل مسله ثابته لکه توحید تی ثابتی او د په شبهات وارد کی نو شبهات وارد سره خلکو باندې التباس راوي دا سم اهل بدعت تبو تصریح د قران آیات د پیغمبر حدیث وې دی واغه حدیث او آیات کې داسې شبهات وارد کی چې خلکو باندې التباس راوي دا درې طریقې وي د دي د لي اللسان نو ان منهم لفريقا یقینا په دې کې یو ډله دا یلون السنتهم چې اړې راړې خپلې جوی ویل کتاب په کتاب لې تاسو بو چې ته به ګمانو کې منل کتابه چې دا خبره خو جوړې د کتاب نه وکړه خو ما منل کتاب دا خبره د کتاب نه ني دا د خپل لي اللسان یا تحریف ويقولون دیوی هو من عند الله دا د الله د طرف نه دا خبره هو ما هو من عند الله دا د الله د طرف نه ني د خپل تحریف کړي بلکې ويقولون دی ویل الله الکذب په الله درو وهم يعلمون دی خپويږي خو درو وای ما کان لبشر یوتی الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لسم قباحت افتراء على عباد الصالحين په عباد الصالحین باندې افتراء کوي یا انتساب الشرک الیهم د خپل شرک نسبت غوی ته کوي وای دا مونږ چې کو کنه دا را تاوی ویلی دی دا اوس هم مشرکان داسې شرک بکای الک اولی وای دا چې ده پلان کې بزرګ ویلو مان غواړی مال راځي شیګان وای علی داسې ویلی دروغ پالی د زلان هوای او ای چې زسه مولا مومن غواړی علی مولا او دارنګ یا چې دینو او بزرگان اولیاء یادای عوامو کې دا چې کیسی میسی خبره مشهوري د قصې به د يهودم کول د خپل شر نسبت به بزرگان وتا کوي دا را تا وی ویلې دا ویلې چې دا څه کاوه لکه دا خبره وای شیخ پولاد بابا شیخ پولاد بابا ویلی دا یو بابا دی قبر دی وی غویلی چې بچا من دا نروخی جی من دانا دا به سرګرځي سو چې من دانه پر اوخته هغه تور عقل نه مانی من دانه روخیږي نو مال دراشی کرا نغه مرشو خونه د خپل غاړه نو ګره نسبت د شرک اسه نو ډیری کیسې دا خو تما یو مثال نو د شرک نسبت دیبا بزرگان او انبیو تکاو نو ما کان لبشر الله رب العزت دا غي رد کوي ما کان لبشر اے ما کان اے لا ينبغي لا يجوز اصل کې عیسایان وې چې د عیسی علی السلام مونږ ته ویلي دي چې زما عبادت کوي دی وې عزیر علی السلام ویلي نصارو بوي امرنا عيسى امرنا عيسى ان نعبدوه و امه عيسى عليه السلام ویلي زما او زما د مور عبادت کوي ایت نسبت د شرک کو الله پر ادو ما کان لبشرن ندی مناسب ندی جائز هیڅ بشر لا ایوتی الله الكتابه چې ورکړي ورته الله کتاب فهم د کتاب عالمی والحکم او عقل مندی مطلب دا چې بزرګی ځا و نبوت او نبوت پیغمبري بدرې قسمه خلق شو کړه عالم دی ولی دی بزرګ دی پیغمبر دی الا دا جایز نه دی چې د نبوت او علم او ولایت ورکول نه بعد ثم یقول للناس ا دې بیا خلکو ته وی چې کونو عبادت لی شی عبادت کوونکی زما من دون الله د الله نه سیوا ابن جریر وی من دون الله مع الله دلته من دون الله مطلب نه چې الله پرې دی او زما عبادت کوي نو مشرکان کله وی ګوره وی هغه عبادت منه دی چې هغه سي من دون الله چې د الله نه او صرف د بابای نه نو ابن جریر په پوه شناسوي من دون الله من مع الله الله سره سره عبادت یادای دا الله م کوي خماتم کله رکو سجده کوي څوک چې داسې وای وای داسې نشي کېدای چې الله ولا نبوت ولایت علم ورکی او ثم یقول دې دې بیا ویل الناس خلق تکونو شی عباد لی من دون الله عبادت کون کی زما الله سره سره نه داسې نه وای دا تاسو افترا ده سوي انبیاء اولیاء او بزرگان ولکن لیکن وی خووی اے لیکن یقول للناس لكن يقول للناس لیکن هغه خلق ته وای کونو شه ربانین خدای خلق ربانی خدا پرش خدای خلق شه یا ربانی په معنا د اصلاح کون کی او خلق ته وای کونو شه ربانین خدای خلق شه الله پرس شه د خدای عبادت وکه یا ربانین اصلاح کون کی شه د مخلوق اخو خلکو ته د مخلوق د اصلاح ترغیب ورکوي چې د مخلوق اصلاح وکړي دلته دا ربانیین معنا د مفسرینو کړه لکه ابن کثیر هم کړه دا دارنګ ابن قتيبه کړی دا او ای الربانین منسوب ال الربان الذي يربي الناس چاته وای ربان تا منسوب دی مطلب یې سره الذي يربي الناس چې د خلکو څخه کوي تربيت دي ته وی ربانيين نو خدای خلق شه بس سید خدای پرس د الله عبادت کوي دویمه معنا شه ربانیین اصلاح کوونکې د مخلوق بما د دې وجه کنتم تعلمون الكتابه چې تاسو لولې کتاب او بما د دې وجه نه تدرسونه چې داسې درس تدریس کوي تعلمون الكتابه خای خلکو ته کتاب و بما د وجه کنتم تدرسونه چې خپل لولې زده کوي وګوروي الله وی مولیانی کتاب په خپل هم لولې بل تم خای نو د دې کتاب د درس تدریس او د ایزده کړې او د خودنې نه په خپل دا خبره تاسو ته معلومه ده چې نیکان انبیا اولیاء خلکو ته خپل عبادت تر بلل نه کوي بلکې اوی خو خلکو الله تر بلنه کوي او خلکو ته وی اصلاح کوونکې جوړ شي ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا دا تاکید او ترقی د ما قبل دا ما خبره ده د عبادت اجازه چاته نه کوي نبی ولی بزرگ ولا یامرکم او نه حکم کوي یعنی نه اجازت کوي تاسو ولا یامرکم الا یاذن لكم او نه اجازه در کوي تاسو تان تتخذ الملائکه چې اونی سه فرشتي و نبی نه پیغمبران اربابن په خدای تو مددگار ورته وای ولی ایامرکم آیا اجازت در کوي تاسو بل کفر په کفر بعد از انتم مسلمون پس هغه نه چې تاسو موحدین شوي یو ځل توحید تر وبلله نو سم خپل عبادت ته شرک تر بلی دا کې دی نش پیغمبر ولی عالم حق پرست هغه د الله توحید ته چې یو ځل سړی روبلی به خپل عبادت ته نه را بلی نو دا خدا سے شو چې یو ځل توحید تر وبلله او زته د شرک اجازت کوي دا کې دی نش دا ساسو افتراء او دروغ دیو جن زموږ حضرت سے مولانا حسین رحم الله وی چې د دینه دا معلومه شوا چې چرته نبی ولی بزرگ تا او یو حق پرس عالم تا دا شرک او د غلط خبره نسبت ته نو دا په د افترائی قران خو چل دا بی دا په د افترائی د پسې بتړل شوی خبرې ولی قانون دا دی چې ولا یامرکم تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا اې دې اجازه چرې نه ورکړي یا خو بده ولی بزرگ او عالم نی او کده نو بیا دا چرته نه وای دا خلق ورپسې تړلی وای دخل الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمت یو لسم قباحت نقض عهد او تولیهم عن هذا النبی الماحود د دې ماحود پیغمبر نه چې الله را لګره عین هم تولی وکړه مخه واړو حالانکه د ټولو انبیونه د دبارک وعده غسه شوی و وای د خدای الله واغه وخت شغشت و الله میثاق النبیین مضبوط وعده د پیغمبرانو نه ټولو پیغمبرانو چرتا عالم ارواح کې یا خپل خپل دور کې چې کله نبوت ورکاو هغه وخت کې یا عالم ارواح کې سیو ته ویلو انبیو ته ټولو ته به وی لما تیتکم اغا چې در کم زتا او ستمن کتابین سی کتاب و حکمتن یا پوی دا کتاب سم جاکم بیا راشی تاسو رسولن اغا معظم پیغمبر محمد رسول الله سلام مونږ ویلو دلته نکره دا خو قادیانه وای دا نکره د عموم دا نظم پکې داخلم دا ما یادای نو موږ جواب کړو چې دلته دا نکره په سیاق د اثبات کې واقع شوه دا نو دا سره بار راځي خصوص پیدا کوي هغه خاص پیغمبر عظیم شان په محمد رسول الله سلام ثم جاءکم بیاراشتا رسول هغه خاص معظم پیغمبر مصدقون چې تصدیق کوون کړي او ګور قادیانه چیرې هم مصدق ته کاغه مکذب دی ها اهو مکذب یا مکذب مصدق لما لما معکم مو هغه تصدیق کوونکې ده دا کتابونو چې تاسو سره دي نو انبیو ته ویلو چې لته مینو نبی خامخ ایمان بروړې په دې پیغمبر یعنی تاسو له نبوت درک خوستا په دور نبوت کې د اخیری پیغمبر چا تراشی نو تاسو به ایمان لره تاسو به امتیان یې غوښ ولتنصرن او خامخا نصرت امداد وکوي د پیغمبر سره نو دا خو الله ته پته وکنه چې دا محمد رسول الله سلام دا په دې انبیو په دور کې ناراضي رستو برازي نو بیا واده سم مطلب د دې پیغمبر عظمت او لوی بړای او دویم دا دا چې په دې پیغمبر باندې د هغه د پاره ایمان او تصدیق چرا نمشي خود دې د پاره د باندې ایمان ضروری قال الله وتو اقرارتم آی تاسو اقرار کو اخستم او وام غسمنه قبولم کړه علا ذالکم پدی باندې سری زما واده زما دا واده ته قبول ده قالو دی اقرار نامو اقرار کو قال الله وتو اذا فشدو گوا وسیوانا ما کو من الشاهدین زم تاسو سره د گوي کوونکو نه یا قال الله وتوی چې اقرار مکونو فشهدو اے فشهدو علی اممکم تاسو گواشه په خپل امتونو د دې پیغمبر په صداقت چې دا رښتینی پیغمبر برازي وانا ما کوم زم تاسو سره من شاهدین د گوي کوونکو نه د دې پیغمبر دا رسالت او صداقت چې دا رښتینی پیغمبر خودل ته خبر انبیو نه وعده غسیوا چې ایمان وروړی په د ولا تنصرون نصرت بهم کوي چې کله جهادونو ته میدان دروځي نو ګور دا وعده ده دیو جن دلتا ابن کثیر وغیرہ دا خبره کوي چې دینه معلومیږي چې دا دلیل په وفات د خضر علی السلام دغه کاغه جمدې وې نو د دې آیات او اقرار مطابق با اغله نصرت ضروریو اصحاب بدر اصحاب احد دا ټول اصحاب بیت رضوان د دې ټول نمونه په حدیث کتابونو کې شتا خو چرته پکې د خزیر نومه نشتا نه یا براغلی نی نه د واده خلاف شو او کراغلی بکار د چې پیغمبر ته پته وو نومې ذکر کړي وي سره ده دې چې په بدر کې جبريل راغله ده او نبی عليه السلام دا تذکرہ کړی دا امام بخاری په باب تړلې مغازیو کې ملائک راغلي جبريل راغله ده اے خودلې نو لہذا دا د دې دلیل دی چې هغه دنیا کې نشته کوي نو بیا به نصرت په لازم او بیا ولاغه حدیث د بخاری دلیل کړی دی ابن تیمیه رحم الله او ابن کثیرم چې بخاری کې روایت راځي ابن عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ورځ ماسختن موږ مونږ توک او بیا دا غې نه بعد مونږ ته مخ راو ګرځاو وی وی چارایتکم لیلتا لیلتکم هذه فإن راس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ما سلطانو وې نن دیش پا چې په دې ځمکه څوک موجود دي سل کاله بعد بني دي کې به یوم نه دا عجیب حدیث دینا علماء استدلال په دې موګه چې صحابیت سل کاله بعد ختم دیو جنا یو سړی د صحابیت داوا کړي وا محدثینو ته زه صحابي نو چې هغه د عمر وکت او د پیغمبر زمانہ هغه د سلونه بعد راته وته نه نه صحابي پیغمبر سویلی سل کاله بعد با نه سل کاله تیر شو ته څنګه صحابي موجوده ته صحابي نه دا په انسانانو کې خج جناتو کی جنات عمرونه ډیری د انسانان یاد او دویمه خبره دا په وفات دا دغه خضر علی السلام باندې دلیل ځکه چې نبی علی السلام وای چې سل کاله بعد بنی زبل فرض که خضر جمده همو نو د دې حدیث پر اوسه رسل کاله بعد سره وفات ته یا نشتا خو بهر حال دا دلایل دي قرائن بعضی صوفیه د حیات قائل دي خو خبره صحیح نه ده فمن تولا زجر موریزون چا چې مخواړو د دې پیغمبر د تابعدارې نه بعد ذالک دینه بعد فولای کدا کسان هم الفاسقون هم دي دي فاسقان ماتون کی د الله د حکم افغیر دین الله یبغون ولی فاسقان دي نو داغه وجه وي وجه افغیر دین الله آیا غیر د دین د الله نه یبغون دوی لټی بل دین زکه فاسقان ش د الله دین خداو چې د انبیو نه د محمد رسول الله سلام د رسالت وعده غسته وا او دی د محمد رسول الله سلام رسالت نه مني نو د الله دین نه بغیر بل دین لټی نو وله هو حال لاره چې الله لا اسلمه غاړه خدمنغه چاپی سماوات چې اسمانونو کې ول رزم کې توان چا په خوشاله وکره چا په زور چا خوشاله او چا په زور ویلې ورجونو د الله ته واپس کو واپس کې دی شي په خوشاله څنګه مطلب حق پرستو او تابعدارو او چا کرهن په زور کنه اسلامی حکومت براشي بس په زور به به ومني غازی نه مني دا د غټ کافر فرعون نمرود کرهن د الله تکوینی نظام ته مجبور کنه مرګ پراغه کنه د خدای ځان خلاص کړي وي یا دانن سبا د دنیا نظام دی نو غټ غټ کافر دنیا کې موجود دي د الله د نظام نه انکار نشي کولی چې نه نه دا خنن روز نن بشپي دا پلارم نشپ کولی شوم د روز ته ورځ وای دا سره تکوینی نظام نو کرهندا شویل یرجون قل ورته پیغمبره بیان د دې دین دین خبرو شونو دا الله دین سره چې غیر د دین د الله نه بل لټینو د الله دین سی وی دا قل ورته پیغمبر آمنا بالله موږ ایمان وروړي په الله ما په کتاب انزل علينا چې موږ نازل شوی او ما په کتابونو ایمان وروړي چې نازل شوی په ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام الاسباط اولاد د یعقوب علی السلام ته ماوتیا او پا کتابونه چې ورکړې شوی موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته و نبیونو پیغمبرانو ته مې رب هم د خپل رب د طرفنا سوره بقره کې تیر شي ودا سي آیات لا نو فرق بین احد منهم موږ فرق جداین کو په منځ د یو تند د انبیو باندې د ایمان راوړلو کې د ټولو نبوت منو ونحنو لو مسلمون مون خاص الله تغاړي خستون کی په بندګۍ کې په اخلاص ومن یبتغي او زجر سوک چې ولټي غیر الاسلامي غیر د اسلام نه دینن بل دین بل قانون د ژوند تیرولو نو فلن يقبل منه هرگز به قبول نشي ددنه او هو دا سړی او فل اخرت په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه نو زجر چاته هغه چې د الله نظام پری دی قانون نظام دبل نو بل ازم بل قانون الله ته نه منظور کوم ازم دی اسلام ازم د اسلام نظام نه د غیر هغه فلن یقبل منه او دا رنګ رد په بدعتي مشو په اهل بدعت باندې ایم څه کوي غیر الاسلامي دین غیر الاسلامي دین لټای ځان نه جوړ شوی وګوره په دې بدعت کسی یو ابتغاء او احداثی کنه یو سی بدعت کې ابتغاء او احداث د غیر دینی غیریت غیریت یو پکې ابتغاء ده ومن یبتغي او بل پکې سره غیر الاسلام غیریت دای بس بدعتیم دا چل کوي یو د ځان نه ابتغاء کوي ځان نه رسل کوي او بل سره غیر الاسلام غیریت پکې ده هغه په دین اسلام کې نشته او د بار نه پیدا نو دای ابتغاء یعنی ابتدا او احداث او غیریت نو دا فلن يقبل منه دا نه قبلی دا سړی به په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه نو بس سم نه پوره کیږي وای چې د حساب ختم شي